قل فی صلاة الليل امام ابو داود رحمت الله علیه مخکنا یو عادت تاسو معلوم شوه د ابواب الوضو چې کله ذکر کړه بیا اخر کې یو اوږد باب راوړو صفات وضو نبی صلی الله علیه وسلم دغه سي د مواقع تو بحث کله شروع کړو تفصیلا لکه څنګه چې دا امام ابو داود رحمت الله علیه عادت تغشو د دلته مو تفصیلی روایت د ما سبق د پاره کو یواز صلات الله البلی دې کې مسله د ویتر بم راشي اوس لغونه توجه غواړي بس زمونږ ور قانون دا د ماوي چې د رکعات الليل کې تهجد رکعات کې تبدیل راغلی دا بډاپه کې پزوانه کې صحت کې مرض کې او وتر کې تبدیلی نشته بس درې رکعات بتسلیمات واحدتن بالقعدتين دی حرم کې په دو سلام باندې د ویتر کوي د خیر دا ته وکا سبا نه ګناګاری پدې په خبر پوه شوي پاغه جزئی بن عمل کې هم تفرق نه پریږي بعد سره غلط ځان له لګي ځان له کو حرم امامانو پسې کو سلام ګرځي و دي ګرځي تم سلام ګرځو دا روایت راغلی دی شوافیو په نسبان دی د رکعات الوتر کې ډیر وسعت دی یو رکعات درې پنځه وو نه یو لس رکعات پوری یو رکعت کوي که درې کوي که وو کوي که نه کوي که یو لس کوي عبد الله بن عمر روایت تاسو بخاری کې کتل عبد الله بن عمر رضی الله عنه دو رکعت به یو کړو سلام به وګرځو کله کله خپل سکارو او به خپل حاجت مطابق خبر به وکړو بیا به یو رکعت چونکه زمون قاعده دا شو نو مونږه کوم ځای کې درې رکعات را نلل زیات راشي نو مونږ پاره کې تعویل کوو ځکه مونږه خپل اصول باندې ګرځو پښوی اوس په دې باب کې سم روایت راغلي دي هغه کې تعویل کې دي چې ډېر سهل لیکن یو در روایتونه کې تعویل ډېر ګران دی خو موږ چې مجبور یو په خپل اصول باندې ګرځو نه الته که تعویل وزکوم خو تعویل ستا په ځین کې ډیر بعید باخکاری خو بغیر د تعویل نه بل چاره نشته وښو شواف او بیا ما زمنا نو وی رکعات الوتر کې زه دومره مسله نه که حرمین کې هغه هغه سکه ته ور ترکو هیڅ ګناه نشته خو چونکه زموږ خپل اصول دي موږ درې رکعات وتر وو رکعات د تهجد کې کم او زیادت متصور دی او وتر درې فقط نو چې کوم روایت د درې له خلاف راشي نو اون باغی کې ډېر تعویل بعیدی نو بیا هم زموږ مجبوری ده بغیر د تعویل نه کار چلیږي نه او دا ما سبق لس رکعات تا کول په یوی رکعت سره لس رکعات سره چې یو رکعت یو ځای کې نو تاخیر کنه تاخیر لغوی معنی مونږ کو پښوی نو یو نو شو کنه ورپسې رکعتین د سار سنت نو یو لس دولس دیار اته رکعات تهجد درې وتر او وتر پسې دوا رکعات الفجر دیالس بن عمل شو کنه او شوافی بو چې دا یو لس تهجد دا یو لس وتر مونږه اته تهجد کړو درې وتر کړو رکعات بعد الفجر کړو بس دیالس بن عمل شو نه ما والی ورکړي ترمذی کې تاسو یې کړي کا وتر النهار وتر النهار ما خاموز ته ما خاموز کې قاعدتين دی او په یو سلام باندې دی شپږ روایت مال طویل نو تاسو هر کې نو زموار نه کړ یصلی من الليل 11 رکعتا یتر منا بواحده نور کې یوتر بواحدت ما سبق جف تاقول اوس دا حدیث ډیر ګران دی خو چې موږ خپل اصول باندې زو دلته به تعویل کو تعویل نه بغیر کار نه چلی ان کاغه تعویل بعید وي صاحب ذهن کې نبی اسلام سو رکعت مذکور دیالس دیالس رکعت کې نور کړ مخ کې بیا پنځر رکعات یو رکعت کړ بیا بل بیا بل بیا بل بیا بل دی پنځو رکعات کې دنه یو رکعات کې نه کېناسته دا پنځم چې وکړ سلام به وګورځو نو شوافی پر ځبن غسان دي شوافی وای وی تر برکعتن زما په خبره پوه شو خو چې د تعویل نه بغیر اوس کېږي نه نو موږ تعویل کوو ان که هغه تعویل بعید وي هغه دا ګوره نبی اسلام رکعتین کول خیر کوي رکعتین کول بیا به سلام وګرځول ناس ته به وکړو بیا رکعتین وکړو خو ناس ته به وکړو سلام به ګرځول ناس ته به وکړو بیا رکعتین وکړو خو ناس ته به وکړو بیا رکعتین وکړو خو ناس ته به وکړو دا چې موږ کول کول کول کول حتی کې پنځه رکعات نور کول غواړي نو درې رکعات وکړو درې رکعات وتر بیا لګا ناس تو کړو زر فاسد رکعاتنو لم یجلس ما سبق پشا لم یجلس ما دو رکعاتو کړو خناستا بیا دو رکعات خناستا بیا دو رکعات ډیر ناستا بیا دو رکعات ډیر ناستا بیا اوس پنځه رکعات پاتې شو نو پنځه رکعات کې درې رکعات به وکړو نو د مخکینو په شان ناستا نه ده کړې په خبر پوه شو شوافی طریقه سره ده زموږ طریقه ګرانه ده موږ د ثلاثه رکعات قایلو نو چې بیا پنځه اته وغیره راشي موږ ته بګران شي دا تعویل وکړو نو نور کې سلام به ګرځل خنا استه به وکړو سلام به ګرځ خنا استه به وکړو او په دې خامسو کې درې کې سلام ګرځول نه ته ډېر ونکړو ضرب پاز د پن درکات نور وکړو څلور رکعات ثم يصلي اربع بیا څلور فلا تسل عن حسنهن وتولين داغه خاص داغه ګدوال به سنه وایته شو شو اته شو نه بس غیر مقلد موز دا رکعات تراویح اته اے دا رمضان نه ته صلات الليل دی کم عقل زادیونه پیژن وایي وی په دې پوزي کې دا دعا وای دا هغه په استنجا کې وی سورې خطا شي مجتهد نه دا قیام رمضان دا صلات الليل دی ځکه ما یې صلا یادوي په بې ځای دلیل منې زوای قیام شهر رمضان خروج سره روان دی امام ابو داود په صلات الله کې لګیا دی قیام شهر رمضان روسته په ادا ختم شي روسته برازي خبر زما پوه شوي بې ځای دلیل تلنځي ده او بل رمضان او غیر رمضان کې نو فرق نشته نو نبی علیہ السلام یجتهد فی رمضان د دې سمانه لري او بیا نبی له شد المیزر ملا به وتاړه اي قضا له بچی به ویخ کړه رمضان او غیر رمضان کې فرق نه کړي خبر پوه شو دا صلات الليل دی صاحب یعنی رمضان کې مو اتر کات تهجد کړی دی غیر رمضان کې مو اتر کات تهجد کړی ته ولې وایې چې رمضان کې نبی اسلام تهجد نه دی کړی رمضان کې مو اتر کړی دی غیر رمضان کې مو اتر کړی مداو رمضان کې مو اته کړی دی غیر رمضان کې مو اته کړی دا خو زموږ خبره ثابت څه دلیل کوم ځای دی ته تراوی بیا ولې دا حدیث دی شوافی په دې نه پوهېدل حنابله په دې نه پوهېدل مالکه په دې نه پوهېدل چې چا د هغه د شل رکعات په مدینه عملو او شل رکعات د مکی عملو بیا د مدینه ولا شپارس پیز اضافه وکړو دا حدیث هغه د نو معلومه چې تاسو په خبر کې معلوم شو په خبر پوه شوې کنه ځان له قصه سره دا امام ابو داود صلوات الله علیه دا روایت راځي قیام شهر رمضان او صلوات الله کې فرق دی دا تهجد مسله ده ته تراوی په تهجد کې ولې اخرې ده فشترا بی صلاح په دې وسله واغلم وغزو بس ټول عمر غذاب وکړو دا عمري خشه دی نیم عمر لګوم ټول عمر لګوم دلته ورشه کابل کې ټول عمر ولګو فشتر بی صلاح وغزو اراده می داو چې خزو په طلاق کړه او عظمت خرصوم وصلا اخلم بیا ټول مرجات فی سبیل الله فلقیت نفر من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم زه څملګرو سره ملاو شوم فقالو چې تا کوم کار تا کړی دا تا ښه کار نه دی کړی دا خسته کار نه دی منګه پنځه شپږو کسانو اراده کړو د دې فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم في رسول الله اسوه حسنه دا د پیغمبر طریقه نه ده پوه شوې چې به ښځه پرېږده او بس تر اخر به ټول مرجات کوم ښځه نه کوم دا د پیغمبر طریقه خو نه ده فاتت ابن عباس بیا د عبد الله بن عباس سره عالم فسالت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام شپې وتر څنګه کول یعنی شپې صلات څنګه کول فقال ادلك لك على اعلم الناس ببتر النبي صلى الله ببتر رسول الله صلى الله عليه وسلم چونکه شپې موږ په نبی اسلام کور کې کولو نه دا بیبیانې خپويږي په دې باندې موږ نه پوتا بیبیان نو ورشه تاسو کا فاتت عائشه ز عائشه رضی الله عنها سره دا نو حکیم بن افعلا افعلا هم ځان سر میرا وست ما ما سره ورشه هغه انکار وکړ ما سبقت ولا ور کړ ما سره بټیک دی فن طلاق معي فاستاذنا لعائشه موږ اجازه وخت په عاشر ذل نه باندې فقالت من هذا دا څوک دی وی حکیم بن افلح دی قالت ومن معك تاسو څوک دی وی سعد بن هشام خخه هشام بن عامر سعد بن هشام هغه هشام چې د عامر زوی دی الذي قتل يوم احد چې په احد کې شهید شو ما اوجي قالت نعم المرء كان عامر عامر ډېر خسړیو قال قلت يا ام المؤمنين حدثني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته د نبی اسلام اخلاق مبارک راتو وای قالت الست تقرا القران تا قران نه ویلې فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القران د نبی اسلام اخلاق سو عمل بالقران نو قال قل تحدثني عن قيام الليل د نبی اسلام شپې قیام راتوا قالت الس تقرا یا ای المزمل تاسو ته مزمل نه دی ویلې قال قلت بلا قال فإن أول هذه السورة نزلت آيات سورة نازل شو فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه قیام وکړو وکړو حتا انفقت اقدامهم وحبس خاتم وافی السما او دا د سورت مزمل دیم حصہ پاتې شي او اسمان کې نو نازل شي دولس میاش پس ثم نزل اخر فصار قيام الليل تطوع بعد فرض مخ فرض او بیا نفل شو قال قلت حدثني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام وتر به کول اتر رکعات اتر رکعات لا یجلس الا فی الثامنه نبکنا سیده مگر کو اتمه کې خو دې قاعده کې به سلام نه ګرځول بیا به پاس یو بل رکعت به وکړو بیا نام رکعت کې به کېناست سلام به ګرځول شوافه دغه سم جایز وای یو رکعتم ټیک دا دوم ټیک دی دریم ټیک دی څلورم ټیک دی اتر رکعت یو باندې قاعده اوله بیا نام کې قاعده ثانیه سلام ګرځول ثم يصلي ركعتين اغه نه بیا بیا په ناس باندې دو رکعات به وکړو نو څو رکعات شو فتل کا 11 رکعات یا بني یو لس رکعات شو شوافه په نسبت عمل ډیر آسان شو ازمو په نسبت عمل بیا کرانی پوه شو مسله باندې نو دی چونکه مونږه د وتر د ثلاث رکعات قائل خمس رکعات وتر کې تعویل نه چلی د نو البته مونږ تعویل وکړو دلته مو تعویل زمونږ ډیر ګرانه ده خو اللهم سره تعویل وکړو بل چاره نشته هغه دا خبر پوه شوي دا درکات به وکړو نبی علیہ السلام سلام به وګرځول خناس ته به وکړو بیا د رکعات به وکړو سلام به وګرځول سلو رکعات شو بیا د رکعات به وکړو سلام به وګرځول یعنی جلسه سر سلام جلسه سر سلام بیا د رکعات به وکړو جلسه وکړو سلام څو رکعات شو شپږ رکعات بیا دو رکعات وکړو جلسه وکړو بلا سلام بیا یو رکعات وکړو جلسه وکړو مع السلام وشو کنه تعویل لیک وګت شو خو بل چاره زمونږ نشته سیل اصول باندې ځو نو قانون د غزل باب کوم روایت خلاف اصول چلیږي نه روایت کې تعویل به کول غواړي تعویل ان که بعید تعویل او شوافی په نسبت مسله سهله ده یو رکعت تر یو لس رکعت پورې کیږي پښوی املا دې هغه د ذکر کنه نو وې دې د زما خدای مال ټول پیدا کړې پیاله دې تکي دې چای دا یې ټول ته بیا اجر نشته خدای دې ته پیدا کړې هغه نکل کله اپریشن کوي غوخه تر وباسي خو هغه کې بیا غوښه جوړېږي نو دا غوښه ډیله کېدل کمزوري کېدل ضعیف شي موږ د شیخ القرآن رحمت الله علیه چاپی به کول پړډای ډیر زور به کول غوخه نه کته کېده او روس حالت کې غوخه ډیله شي و فلما سن الله واخذ الله او تر بسبع رکعات ولم يسلم الله في السابعه وشو ثم يصلي ركعتين مخکې یو لس رکعات اوسو نه رکعات شو ضعف وجبانی ووجالس فتلك تسع ركعات يا بني ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الى الصباح وشو نبی اسلام ټول شپې سار پر ویخ نه د پاتې شي چې شبینه کوي ولم يقرأ القرآن في ليلة قط په یو شپه کې نبی اسلام قرآن نه دی ویلي شبینه نه دی پکار ولم يسم شهرا يتم غير رمضان پر میاشت نبی اسلام روزه نه نیولې بغیر د رمضان نه شعبان کې بډې دی نیولې وکان اذا صلى صلاه داوم عليها يمز به کول همیشه به کول وکان اذا غلبت عینا من الله بنا بنا او کشپی ویخ نشو خوب په غالب شو نو د شپې په ځای بیا د ورځې وظیفه کول صلى من النار سنتا عشر رکعتا قال فاتيت ابن عباس دا عائشة رضي الله عنها سبق مفره ذکر عبد الله بن عباس غرالم فحدثته اغدن بیان کړ فقال هذا والله هو الحديث خبرم دغه صدا ام المؤمن خبر ده کړه دا د کور مز ده کړه مونږ نو خبر ام المؤمن خبر ده د په جماعت کې جماعتن ثم يرجع الى بیا به کور ته راغی فيركع اربع رکعات سلور رکعات کور کې به وکړه ثم يابي الى فراشي بیا به بستر تلار ينام او د بشو نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضعیف شو فنقص من تسع سنتين نحن درکات کم شو فجعل الى ست وسبع حتى قبض على ذلك نسلو رکاتا تهجد بن ابي ثابت عن محمد بن عبد الله بن ابا غنبي عن ابن عباس انه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم زه د ميموني رضی الله عنها په کور کې راقیدا عند النبي صلى الله عليه وسلم وی کوم فراو استيقظ فتوسك وتوضا وهو يقول سورة آل عمران آخری آیتونو رستنی فی خلق سماوات الارض کل ذالکا یتوزا بیا د قرات کولو ثم ترى قال عثمان بثلاث ركعات فطال المؤذن فغرج للصلاه نبي نبي الصلاه والسلام دعا وغفته ثم خرج للصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا پوه شو په خبره تهجد بدلیږي او وتر نه بدلیږي نو چې کوم ځای کې بدل شي نه الته تعویل به پکاري به تعویل کار نه چلی ما په خبر پوه شو تهجد بدلیږي وتر نه بدلیږي وتر درې درې نو ماقام درې دا سودی درې دا درې ماخام درې ماخام درې په دو قعدو باندې په یو سلام ان چې دا سلامونه دې پکې دو کړه بیا درې شو کا دو شو بیا خو درې او یو شو درې خو ال درې کېږي چې سلام یو یې کړه درې خو ال درې کېږي چې سلام پکې یو وي دوه خو ال دوه وي چې سلام پکې یو وي څلور خو ال څلور چې سلام پکې یو وي وښوي نو ګور یو بس دا کارې کلیه ده موږ مجبور یو چې دا واضح دلیل راشي نو بیا نور کې تاویل نه کول بل چاره نشي کېدی انه قال ارمقن صلاه خامخا زبو ګورم مزنه بل اسلام شپې هغه عتبه خیمه هغه ما ځان لټکیا کړه ډړه به ولګول اول دور کاته خفیفه تاید چې د شیطان هغه غوټه کلاو شي نشاط راشي دا لس آیتونو د العمران ولوسته هغه مشکلې جوړان دي ته ودرې ده او د شو کړو ني نبی اسلام زما سر باندې سم لاس مبارک خو د غوږ نیولې ویختلو راکش کړم حتی دا د سړوالي حتی ده نه حتی د نتیجې ده الله نه سړکی نتیجه بدا شي چې تاسو به ستړي شئ یې فإن أحب العمل إلى الله أدوم ويقل وكان إذا عمل عملا أكبر فإن أحب العمل إلى الله أدومه الله تم بهترین عمل هغه چې دایمي وي ځان عمري ولیکه خزه نو کوم داسې ګرځم ارغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك اطلب ستا سنت خو زه طلب کوم اعراض کوم ځکه کوم قال فإني انام واصلي زه د کېګم او مز کوم نو ته ټول شپې ویخي داسې مکوه واصوم وافطر زه روژه کوم او کوجه کوم ته همیشه روژه نیسي داسې مو کوه وانکه النساء زنکاو کوم زنانو سره فتق الله یا عثمان وجه سنت واخلي بیا دا کار کو ته بیا به سره جو په کال بیا ځه زرو کې اته کال کې تاسو یې انسان کړ ایمان مکمل نشو اوس په اوس په نام کال کې ایمان مکمل کړي اوس چې سند واخلي دا کار وکړي کنه زه ودا دا نه دی شوی وای اته کار کې نه شو بیا دا په یو کار کې مې کی دا څه کار دا باران ساس کې ساس کې ساس کې دا چې د نبی اسلام عمل دیما لږ یو ساس کې همیشه وایکم یستطيع ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم